امام ابو داود رحمت الله علیه جماعت متعلق انعقاد کړی دی د بابینو باب اول کې سخت تشدیدی روایت دي نو د دې باب ته چې وګورو نو الجماعه واجب معلومه سړی وګه ډوړې تیار ده اجم ودرې ده د امام نه دی راتب امام نه دی د دې ډوړې وکړي دا تقاضا په خشوي ده جم ودرې ده د تقاضا نه د ځان فارغ کی معاملې غواني خټې دي باران شوي خپل کور کې د موضوع کې خپل سپلې نه خرابې پښوی داسې عذابو کې خفیفه خفیفه عذاب دي مسقط للجماعت ګرځي نه دین معلومیږي چې دا بیا واجب نه دی راجع به قول باندې چې الجماعت سنت المؤکده جماعت چې د سنت مؤکده بشي التشدید فی ترک الجماعه ما من ثلاثه فی قريه ولا بدوین درې کسانې په یو قریه او باندې کې لا تقام فی مصلا الا قد استحوذ عليهم الشیطان بس هغه باندې شیطان غلبه کړی دا فعليك بالجماعه دا دویم روایت کې مو تشدید معلومیږي نبی اسلام فرمایي لقد هممت ما قصد وکړه قصد می کړلې اراده می وکړه چې نام رب الصلا امرکم په صلات سره ملګری تو تمز جمع درو فتقام سمام رجلان فیصلی بالناس بل ملګری ته امامت وکړه سخت حکم معلومی لیکن نبی علیہ السلام داسې عمل ګوره کړی نه ده تحریش بنا سزا نبی علیہ السلام نه ده ورکړی دی حدیث رومو د جماعت وعید راځي لکه د واجب معلومیږي سخت معلومیږي بیا راشم یو قوم ته چې هغه موږ کوي په کورونو کې علت نشته عذر نشته نه پاره کورونو سوزم وقلت ليزيد بن اسما يا بعف الجمعنا او غيرها دی جمن مراد د جمعې مزنبی اسلام اراده کړو کده جمعې نه علاوه نور مزنه قال سمتا اذنا ازما دوړه خو ګل دي خدای کار کی الا ما كن سمعت ابا ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کما د د چې ما لم كن سمعت ما نو اوریدل د برز الله نو نشه نقل کوله د نبی اسلام نه جمعه او غیر جمعه نه ذکر کړي جماع او غیر جماع نه د ذکر کړي نو معلوم دا چې دا د جماعت بارکه نبی اسلام ویل صح حکم دی نو دینه فرض او جمعه علمي وبه قال حدثنا هارون بن عباد الله قال حدثنا وكيع عن المسعود عن علي بن يحمل عن النبي الاحمر عن عبد الحافظ على سعد عبد الله بن مسعود روایت دم سخت تشدید دی حافظ علی هؤلاء الصلوات الخمس حفاظت کوي په دې پنځو مزونو حيث ينادا بهن کوم ځنه چې आवाज کیږي مسجد کې اذان کیږي نو حفاظت ته په مسجد کې وکړي جمعه تراشي جماعتا مزو کوي فإنهن من سنن الهدى دا سنن مؤکده کې دي وان الله عز وجل شرع للنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رايتنا وما تخلف عنا الا منافق بين النفاق جماعتنا سنن مؤکده او چې برته کې نو بالکل سرګن سوچ منافق برته کې سوچ منافق ولقد رايتنا وان رجل يهادا بين رجلين یو ملګری کمزور نو دو ملګرو براو چت کړ راوسته بشو جماعتن مز د پاره کمزوري بو خو بیا د دو ملګرو براو چت کړو حتا یقام فی الصف وما منکم من احد الا ولو مسجد فی بیتی ان استاس هر چا په خپل جانماز تخت پوش معکور کور کشته ولو صلیتم فی بیوتکم کتا کورونه کې موضوع کړه جماعتونه پری خو دا ترکتم سنت نبیکم زاد خپل د پیغمبر سنت پری خو دا ولو ترکتم سنت نبیکم که تاسو خپل پیغمبر سنت پر خو لا کفرتم کافران بشئ نو تعویل پکار ور سفیا وای ترک د ترک د مستحباتو بس دا مستحب د نو کوم د ته ضرورت نشته سړی کی جرأت راځي په ترک د سنن باندې بیا سبا سنن موقته پرېږدي او سنن مؤکده او په پریخودو باندې عادت شي نو بیا جبره په دې جوړیږي چې هغه سړی نه واجبات پاتې کی واجبات پریخودو عادت شي نو بیا په تور سزا داغه نه فرایض پاتې کی او فرایض پاتې شنو لاړ نشنلی شي تباش پښوی دا مطلب دی دا لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم بیا خدا نتیجه راځي ترک د مستحبات او عادت جوړ کی نو پتور سزا سنن تنه پاتې کیږي او سنن پاتې شي نو واجبات او واجبات ترک مستلزم بیا د ترک د فرایض او ترک د فرایض بیا ډیر خطرناک نتیجه ده اعاذن الله منه نو دا معلومیږي چې الجماع د وجوب معلومیږي د سخت حکم لري وفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابي جناب عن مغرى العبد عن ابي بن ثابت نبي الاسلام من سمع المنادي موږ الله اړو قبلې نه نو دل سخت معلومیږي چې د جماعت بالکل فرض معلومیږي داسې وبه قال حدثنا سليمان حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن ابي رضي الله عبد الله بن ابن مكتوم رضي الله عنه د نبی اسلام ته وی یا رسول الله انی رجل زریر البصر زما نظر شته ده نه نابینا شاسع الدار زما کور ډیر لري دی ولی قائد لا یلاومنی ازما قائد هر وخت ما سره موافق کیږي نه چونه را سره شته ده نه چار وخت ما مسجد تراولي فال لی رخصه مر پر اجازه ته شته چې کور مزو کوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به قال هل تسمع النداء بان اوریت اواز راځي ته بان بیاو لا اجد لك رخصه بیا اجازه نشته مسجد ته برازي مطلب دا چې سرد نه شي نابینای څه ده عذر لیکن عتبان بن مالک رضی الله عنه ته عذر مقبول شوی دی د عذر نه مقبول شوی دا د اشخاصو کې فرق دی بعض نابیناوی هغه تلار احکاری تکړی وشوی نو یقینا د عماوت عذر کور کې مسکن مز بالکل صحیح دی جمع ثواب الله کور کې ورکړي لکه دا خواص سره تعلق لري دل نبی اسلام اجازه نه ورکړي عتبان بن مالک ته نبی اسلام اجازه ورکړي او حقیقتا نابینای چې دا تسمع حي على الصلاح الفلا تاسو سملې حي على الصلاح الا فلا اوري فحيها الله بیا تر پر اجازه نشته عدبان بن مالک ته نبی اسلام اجازه ورکړو دل اجازه ورنکړ سره دنه چې عماوت یقینا عذر ده دا خواص شو فلان راغلی قالو لا اشاعت فلان فلان راغلی قالو لا قال ان هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المنافقين دا دو مزونه په منافقانو باندې سخت بوج وي ما ستنه ډرامو ګوري او سارو دی ولو تعلمون ما فيما د یو کس نه وما کسرا فهو حب الى الله عز وجل سمرا چې ملګری ډیریږي هغه حب الى الله دی اسفر بالصبح اعظم للاجر سارمز دا وخت شي ملګری ډیریږي هغه محبوب ګرځي الله پر نسبت دی وجنه احناف سارمز کې تاخير کوي دا احب الى الله ګرځي وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن تمز جماعتن وګړ گویا کې نیمه شپې قیام وشو او د سار مز وګړ جماعتن گویا کې ټول شپې قیام کړي لمستن او سار مز اتیان د صلات بالجماعه گویا کې قیام الليل ملاویږي باب ما جاء في فضل المشي الى الصلاه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ابي ذر عن عبد الرحمن بن مهران فضل المشي الى الصلاه پیاده تلل لرن راتل ثواب ډېر الا بعد فلا بعد من المسجد اعظم اجرا لري ځای سره راځي مسجد ته الله اجر ډېر ورکړي کور د مسجد نه ډیر لري خو داغه نه د جمع مز بالکل نه قضا کېده سره د نه شکورو ممن یصلی القبلہ یعنی د ټول مسلمانانو د کورونو نه د د کور ډیر لري خو د یو مزم د جمع نه قضا کېده دمر اهتمام سره مزي کول وکان لا تقطع صلاه فی المسجد نماوی لو اشتريت حمارا فقال ما احب ان منزلي الى جنب المسجد زما دا خوخه نه ده چې زما کور جماعت ته نږدې وي دا خبره ښه نه ده برکتی کور هغه چې مسجد ته نږدې وي مدرسې ته نږدې وي لار ته نږدې وي دا خو برکتی کور دی او هغه دا خبر وکړه چې زما زما دا نه ده خوخه چې زما کور مسجد ته نږدې وي لازم چې ثواب ماته ډېری دا لن راتلو ثواب خو یقینا ډېر دی او کور د مسجد نه نږدې کېدل برکتی وي مسجد نه لري کېدل خنه ما په خبر پوه شو هغه دا وی چې زما دا خوخه نه ده چې د مسجد د نبی ته زما کورو نږدې وي فنمی الحدیث الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر شغلی وشو نبی صلی الله علیه وسلم ګوره دی جما سره خوا کې کور و زما نه ده خوخه داغه دا غریب دا مطلب نو چې د کور مې نه د جمعه لږ راتلو ثواب به ما جمعه ډېری خوانو مې الحدیث الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ته چغلی وشوا دی و چې د مجنبی سره جوخ زما کور نه دی خوخه فسال عن ذلك نبی رسول الله غنه تاسو پر دا تاول ویلی دي مسجد نبی سره گاوند هډر مزدار وي هر مسجد سره نږدې کور برکتی وي هغه نو حسد دا کور چې مسجد د ډېر لري دار شاسعه من البيت دار شاسعه من المسجد اخو خکور نه دار قریب من المسجد هغه بهتر وي دا خبر تاولې کړی دا فقال یا رسول الله زما جی دا مطلب نه دی زم چې لږ نظر اعظم چې زما قدمونه ډېری ما ته ثواب ډېر ملاو شي مسجد نبی سره خوا گاور زما ډېر خوښ دی خو زما په بل لحاظ باندې ما ویلي چې لږ نظر اعظم چې ما ته ثواب ډېر ملاو شي فقال يا رسول الله ان يكتب لي اقبالي الى المسجد ورجوعي الى علي اذا رجعت اوس خیال کوئ زما مطلب دا دی چې زما ثوابونو لیکل شي راتل زما مسجد ته کور نه راځم نه دا زما ټول قدمونو په نیکۍ کې ولیکل شي او ورجوعي الالي بیا واپس تل زما خپل ته دا کور ته دا قدمونو مو لیکل شي راتل به ډېر قدمونه شي او بیا واپس کېدل مو خدا قاعده اوس دا ید مصلی دا د مصلی چې د کور ناراضي د هر قدم په نیکي باندې بدليږي خو واپس کور ته ځین هر قدم په نیکي باندې بدليږي دا دا خاصه د مجاهدینو دا مجاهد جهار لذي نو هغه ټول خطوات د نیکي دي چې واپس کور ته راځي نو ټول خطوات د نیکي دا خو د مجاهد خاصه ده رجوعی و اقبالی تلل او راتلل مجاهد جهاد ته ځي او مجاهد د جهاد نه بیا واپس خپل کور ته ځي دا ټول د خیر دی مسلینو د پاره طالب العلمانو د پاره چې راتلو یقینا ثواب دی او واپس ته تلو ته د کور ته ځي نه ثواب نه ملاوي نو په خبره پوه شوي ښه اوس دلته فقال اعطاك الله ذلك كله استاد زده خاصه ده استا اقدار استارا تلل هم د نیکي استا واپس کو ته تلل هم د نیکي دا د خصوصیت شو دا د نور مسلمانو کور نو وته دا او دس کون کې الی صلات مکتوبه فرض مز د پارزي نفاجرو کاجر الحاج المحرم د محرم د میقات نه مخ کې احرام تړي هغه یلمن دا دلته پیښور نه احرام تړي نو جایز ثواب دی لکه څنګه چې کور کې او د سوکړه او بیا راغی ومن خرج لا تسبیح الدعاء اسوک شو چې د نفل د دعا د پر الله سبحان الله یو فاجر کاج المعتمر صلات علی اثر صلات لا لغو فیهما مز پس مز دارنګ وصلات فی سوق 50 عشره درجه دکان کې مسکی کور کې مسکی په نسبت د جماعت کې جماعت المز هغه 50 درجه مضاعف بشي ها قبل روایت کې وښ درجه یا خدای چې کور کې او د سوکړه بیا راغې نو وښ درجه شوې دا 50 یا مساجد کې فرق جامع مسجد کې مزه غیر جام مسجد کې موز یا دار بعید مسجد بعید مسجد قریب یا انتظار کړی دی انتظار نه دی کړی نو یې کې موز آیا دا چې دا عدد عدد اکثر مفهوم د عدد معتبر نه دی یعنی عدد اقل په عدد اکثر باندې منافی نه ده عدد اقل په اکثر کې داخل وي نو چې جماعت ته داخل شو کان فی صلات مات کانت الصلات یتعبسو حسو په چې انتظار د صلات دی نو منتظر د صلات په حکم د صلات کې او ملائک دعا غواړي علاج ما دام فی مجلسی خپل مجلس کې ناز دی هغه مجلس چې صلا فی یقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب علیه الله دیو باخی په درحم کی په د مهربان کی دا دعا د ملائکو مفروض دا مشروط په دې شرط سره چې مالم یوزفی او یحدث فی هیڅو پرې چې چاته تکلیف نه رسي او حدث ورته لاحق نشي او وخت پوری ملائک دعا غواړي فضائل کې شو وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو معاويه عن هلال بن ميمون الصلاه في جماعه مز په جماعت کې هغه مساوي ګرځي د پنځیشت مزونو سره یا ویش فیضا صلی فی فلاتنا او په صحرا کې مزو کړو الته خشیت الهی ډېر زیات ده هیڅو کې نشته دې مسکی نو فاطم رکوعا وسجودها نو بیا دا د جماعت مزم هغه مز ډېر مضاعف ده بلغت 50 صلاتن هغه د 50 درجه ترسي ځکه ډېر اتمام د رکوع خشوع سره موږ یو کړو د خشیت الهی مصلی فی الفلات د پر یقینا ډېر دارنګه د مجاهدین مزدل تقارین باندې مزد د مجاهدین په ګټو باندې مستواب ډېر هلته یره دا خطرات دي عدل ته پوس قالین دي هلته ګټي دي هغه تندې په ګټو لګي دلته په پوس په جنماز لګي یقینا فرق دی دلته په تیاری کې مسجد ته ځي الته بلدا غړې کې په عوض د دې تیاری الته الله اضافه د نور بو کې باب ما جاء في الحديث من شيل الصلاة وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك آداب المشي إلى المسجد جماعت راځي دراتلو ادب دی تشبیه په حالت کې جماعت راتل نه پکار نه جماعت کې تشبیه کو بیا خو په طریقه اولا نه ده پکار بیا په صلات کې تشبیه کو دا بالکل نه ده پکار د ويريد المسجد ادرك عدما صاحب قال فوجدني وانا مشبكم بيدي ما دا تشبيه کړو لاس په ګدو ګدو کې نه باسرو فنهانی عن ذالک تمز لذی نو دا ست جګړه لذی پښوی نو تشبیه کو فی خارج صلات منه ده دا علامه د منازعې د جګړې ده نو مسجد کوم تشبیه نه ده پکار پښوی او دا دام دا د ټس د ګوت نه وستل نه ده پکار دا د لوتیانو عمل دی ابن جزیل کلی یو بل سره مناجات نه تشبیه په صلات کې موږ د پکار او په مسجد کې موږ د پکار آتی ال المسجد د پاره موږ د پکار آداب کې ادب دې فنهان عن ذلک تقریر کوم تشبیه مو کو پښې دا ناروا تشبیه او ځانو پنجابیانو مقرر مو جوړو تقریرو کې په دوبر لاس کې دي ته وایي دوبر څوک تخته وایي تا دوبر څوک نه تخته تا سره دا وایي وایي شو الله سره ستړي بي وقوف ذات دلته شک به یو ولر دوبر باندې لاسونه کوي مې تا تانه څوک تخته کې څه آداب تقریر ادب باندې کوي ولم يزا قدم الاسراء الا حتى الله عز وجل ان سيئاتنا او اړول خپل دین الله یو سیئه لري کوي یو نیکی ملاوي یو ګناه کمیږي خدا راتلل د بعید نه ثواب ډیر دی کور نږدې دی امجد ته واړه واړه قدمونه دي دې کې ثواب نشته دا فضیلت د لری راتلو لپاره دی فليقرب بعضكم او يبعد واړه واړه قدمونه کې د نږدې نږدې او کله لري فضیلت د د لری د پاره د نه د پاره د قریب فینت المسجد فصلى في جماعتنا د جماعت مراغه او د جمع سره موږ کړو غفر له د د خیال دا چې موږ بلانې شي او پکې نه جماعتن موږ شو فاطم الصلاه کان کذالک د ځان له موږ کړ نو د د راتل په نیت د ادراک د جماعت لپاره او نه د الله اجر ورکړي نو په دې فصل کې ټول د فضایل ذکر شو فز او اعذار مسقطه معمولی غواړي دی پاغه سره ساقط ګرځي نو معلومی ګرځي چې واجب نه ده بلکې سنن مؤکده او کې برازي جماعت